خبرو چې په غزوه تبوک کې هغوی د رسول الله نه پاتې شوي او بیا د هغوی پنځوس ورځې توبه رستو شوې وه مشر په هغې کې و کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه او بل مرار ابن ربی او هلال ابن امیه دا درې کسانو د حضرت کعب واقعا خو تاسو ویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تیاری کو تبوک د پاره مار سره په دغه وخت کې روغ جوړو ما ار سره سره ډیرو مخکې را سره دو سور لینه وی دا ځل را سره دو سور لیم وی خو ما وی نن به تیاری کوم سبا به تیاری کوم په دې نن سبا کې رسول الله روان شو ما وی سبا به پسې لاړ شم بل ورځ به پسې لاړ شم په دې کې بس هم دقه سي پاتې شو ما وی زمړه صد پاسه ډیر زره خلق دی په دې کې زما څه پته لګي چې تبوک ته رسول الله ورسید تپوس کوي چې کاف څه شو نخکاری و یو سړی اعتراض وکړ چې حضرت هغه اوس مالدار شوی دی هغه جهادونو له سره راځي ا مالدار دی هر څه ډیر دی بل ملګری را پاسید چې نه نه نه نه نه دا دې صحیحونه وي ا ډیر مخلص سړی دی ډیر ښه سړی دی خیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را واپس شو ما وی خدای اوس به وته سویم کله به مې دا دروغ به وته ویم کله به مې دا دروغ به وته ویم خو چې کله خلک ووی چې سبا راځي نو زما د زړه نه دروغ ووتل ما وی د کرښتیا خلاصېږي خو برښتیا به خلاصېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې مدینه ته جمعه ته راغې دوه رکعاته مونځ وکړ بیا خلکو ته کېناست دا منافقان به راتلل او دا دروغ به وي چې حضرت زما دا عذر وی خزه عذر به قبول کو زه چې رالم ما ته وی څه چل دی وی ما ورته وی حضرت رښتیا درته ویم چې ښه روغ جوړم هر څه ډېر وو خو بس په نن سبا کې پاتې شوم رسول الله وی دا سړی بس د رښتیا ووی چې تا رښتیا ووی ځه پاسه چې الله ستا توبه قبوله کړي بس بیا راځه خیر دا مې ووی فقمت زه پاسېدم زه معلوم دی یو دوا درې سلور پنځه نه لاندې نه شپږمه لیکه ده فقمتو زه پاسېدم د رسول الله د مجلس نه چې ګورو ما پسې د خپل کلي خلک رالل وساره رجال رالل سړي من بني سلمه د بنو سلمه نه دا د قوم دی د بنو سلمه قوم سړي رالل ما پسې وایي چې یسا د سړیه دا دې څه وکړه دا رسول الله ته به چرته دروغ باندې عذر کړی وي وی ما وته وی ګناه وکنه وی چې ګناه و خو پیغمبر به درته معافي کړی وي کنه بس استغفار به دی ویلې وی توبه به دی استې وی نورال ما پس سړی من بنی سلیمه چې هغه زما د کورنۍ بنو سلیمه نو فتبعونی هغوی زما پسې شو فقالو راته وی وی فقالو لی اغوی اوی ماتا والله قسم په الله ما علمناک مونږ ته معلوم نه امنه ته كنت اذنبت ذنبا قبل هذا چې تا کړی وی یو ګناه مخکې د دینه ته خو ډیر نیک سړی د دینه د پخوا چرته ګناه نه ده کړی دا یو ګناه دی وکړه نو دا به دروغ ویلی وی ولقد عجزت او ته عاجز شوې ان لا تكون اعتذرت الى رسول اسلام چې تا عذر نوک رسول الله تا بما په هغه اعتذر الیه المخلفون چې عذر کړو هم پاغه سره رسول الله ته د رسو پاتې شوی خلکو خپلانی عذر وکړو هغه پلانی عذر وکنه خو تا بم د سه عذر کړی وی کنه چې دواله تلومه بیمار وم یا بل څه وجه وه که ته وایې دا ګناه ده وایي قد کان کافیکه ذنبکه وایي یقینا پوره کېده ستا دپاره د ګناه ستانه استغفار رسول الله صلی الله علیه وسلم استغفار د رسول الله لکه تعالی کته وی چې دروغ ګناه ده نو ستا د ګناه د پاره دا خبره کافی کېده کنه چې رسول الله به له استغفار ویلې وي چې استغفار ویلې وي دا ګناه به ختمه شوې وي فوالله قسم په الله فما زالو همیشه دا زما د کورنۍ خلق یو انبونی چاغوی زما ملامتولم یو انبونی هغوی زه ملامتولم مړه چې اخر کې ما ورته غاړه کېښوه ما وی راځه چې لاړ شم رسول الله ته څه دروغ ووایم د خلکو تنګ کړم حتی تر دې پورې اردتو چې ما اراده وکړه ان ارجع چې زه واپس لاړ شم رسول الله ته او فاکذب نفسي او دروغجن کم خپل ځان وختي خو مې ورته ویلي کنه چې حضرت زما څه عذر نو اوس مې وی چې لاړ شم چې صاحب وختي مې دروغ ویلي عذر مې و ما اسې ویلي چې عذر مې نشته خیر دا مې اراده وکړه بیا مې تپوس وکړو چې دا ما سره کومه معامله وشوه دا بل چا سره شوې ده ثم قلت لهم بیا ما اوی اغوی تا چې هل لقیا هازا آیا ملاو شوی دی د دې خبرې سره د دې خبرې قلت ما وی لهم اغوی ته هل لقی هذا آیا ملاو شوی دی د دې سره معی زما سره احد یو کس دا ما سره چې سو شو دسې چې دی بل چا سره هم شوي دي که نه چې هغوی رښتیا ویلي وي او د هغوی توبه رسو شوي وي قالو دی کورنۍ والا راته ووی نعم او یو هلال دی او یو مراره دی هغوی هم دقسې دروغ ووی او هغوی سره هم داسې معامله وشوه قالو نو هغوی راته ووی نعم او رجلان دو سړي دي قالا چې هغوی ووی مثل ما قلته په شان دا غي چې ته وې تاریختیا وې هغه هم د سریختیا ویلو فقیل لهما او هغه ته او ویل شو مثل ما قیل لك په شان دا غي چې تا ته ویل شو تا ته ویل شو پاسه چې کله ستا الله توبه قبول کی د سیغوی تم ویل شوی دی وی ما وی خا فقلت نو ما وی من هما اغه سوق دی غدوه چې زما معامله د هغوی سره هم شوې ده قالو نو هغوی راته ووې مرارت ابن ربی یو د حضرت مراره ابن ربی یو داو او بل ال عمری چې هغه د بنی عمر قبیله و و هلال ابن امیه واقفی او بل هلال ابن امیه واقفی و دا دوه کسه دي وی ما وی وای دا خودونه لوی بزرگان خلق دي الله و د دوی سره معامله اسانه فذكروا لي رجلين دوی ذکر وکما ته د یو دوه سړو صالحین چې ډیر نیکانو او قد شهدا دا دواړه حاضر شوي او بدرن بدر ته وی ما وی دا بدریان دی بس د دوی پسې زما اقتدا ده دوی هم رښتیا ویلي دي ما هم رښتیا ویلي دي چې دوی سره څه معامله وشوه بس هغه زما قبوله ده فیهما اسوه او په دې کې په دوی پسې زما اقتدا ده ف فمزیتو نو بس زه په خپل لار لاړم حين ذکرو هما کله چې دوی ذکر وکړو د دې دوو کسانو لی ماته چې را دې دوو کسانو سره دا معامله شوې ده بس زه په خپل لار روان شم چې نه رسول الله له بس نظم چې دا سمې ویلې دي بس دا صحیح ده چې دې کې اعلان وشو چې د مدینې خلکو د درې واړو سره به خبرې نه کوي د مدینې خلکو د درې واړو سره به خبرې نه کوي مسلمانان زمونږ د خبرو نه منع کړی شو خبرو نه منع کړی شو ونها رسول الله صلی الله علیه وسلم او من کړ رسول الله المسلمین مسلمانان عن کلامنا د خبرو زمونږ نه د چا د خبرو نه ایها الثلاثه خاص د دې درې کسانو نه خاص د دې درې کسانو د خبرو نه رسول الله منو فرمایله من بین من تخلف په منځ د هغه چا کې چې څوک رستو پاتې شوی او انهو د هغه نه هغه د نورو نه نهی ونه فرمایله ځکه هغوی خو دروغ وانې عذرونه کړي مونږ درې چې وو زمونږ صرف د دې درې کسانو نه منه وکړه چې هلکه د دوی سره به خبرې نه کوې فجتنبن الناس فجتنبا دا یو ټکی دی او نه بل مفعول دی د بی بزور وایي فجتنبا نن ناسو نو پډړ پډړ شو زمنګ نه خلق څوک برا ترانی ذکر دل نه ریاض څنګه دی فجتانا فجتانا با نن ناسو نو پړړا شو زمنګ نه خلق دا فشتنب نه بنوي فشتنب نه چې شي بیا جمع متکلم ده من پړړا شو وتغیروا لنا او دوی ځانونه بدل کړ مونږ ته مخکې به مونږ سره پرون تندی باندې ملاوېدل په خندا پیشانه به ملاویدل اوس به چې هر سړی ته ورمخ کې شو راته به تاندې بوټ کو مخ به رانه وګرځو حتی تر دې پورې تنکر تو چې ما ناشنا وګڼله حتی تر دې پورې تنکر تو چې ما ناشنا وګڼله فی نفسی په خپل نفس کې په خپل زړه کې یا دسی وای حتا تنکرت تر دې پورې چې ناشنا شو فی نفسی زما پس نفس کې الارض زمکا د مدینه زمکا بیا هغه نه ولکه څنګه چې مخکې و مخکې د خوشاله و اوس ناشنا و فما هي نو دا نو التي هغه اعرفو چې ما مخکې پیژندله فلبسنا على ذلك نو منګه وخت تیر ک په دې حالت خمسین لیلتا پنځو شپې پنځو شپې د قصیو چې نه را سره چا خبرې کولې نه بلس فاما صاحبایا هر چې هغه دوه زما ملګریو دا دوه ملګری نور نو هلال او مراره هغه خواران کمزوریو فاستکانا نو هغوی دواړو هغه دواړه څه شو هغوی باندې عاجزي راغله وقعد داسې فاستکان هغوی ذلیله شو عاجزي پرې راغله وقعد او کېناستل فی بیوتهما په خپلو کورونو کې یبکیانې ژړلې زما دا دوه ملګري نو هلته کمزوري وو د زړه نه کمزوري وو چې کمزوري وو بس جړل به او پریادونه به کول بار نشو راوته خلکو نه شرمیدل چې شرمیدل هم داسې کورونو کې به ناستو جړل به او زه چې هم زه تکړوم زه ما پروام نه و جمعات ته بم راتلم سلام به مې په خلکو اچو په جمعات کې به مې منظم کو و اما انا او زه چې فکنتو اشب القوم زوما قوی د قوم نه زوما قوی د ټول قوم نه ولا یکلمنی احد او خبرې به نه کولې زما سره هیڅ یو کس بازار کې به چا سره خبرې نه کولې و آتی رسول الله صلی الله علیه وسلم او زبر اتلم رسول الله ته فوسلم علیه پاغه به می سلام شو وهو فی مجلسه او رسول الله به په خپل ځای کې ناستو بعد صلات پس د مانځنه چې مونږ به وکړو په مصلی به ناستو زه به رالم سلام به پې واچو ما به وی اورګه چې زما سلام علی کنه ما به پې سلام واچو نو کتل به مې داسې چې شونډې خوځی کنه فاقول فی نفسی ما به وی په خپل زړه کې چې هل حرک شفتیه چې آیا او خزول رسول الله دواړه شونډې برد سلام په جواب د سلام علی پما چې ماته سلام واپس کو او کنه املا او کنه خیر بیا برالم دی بناستو زبو ته نږدې ودرېدم موز به مې کو داسې مخې ته به مې لګو رسول الله به ناستو زه به په مانځه ودرېدم یا سنت یا نفل په مانځه کې به مې ورته کتل ثم اصلي بیا به ما مونځ کو قریبا منه نږدې هغه ته فوسارقه النظر او ما به پټ کتل هغه ته ما به غلا کو د هغه نه النظر کتل یعنی پټ په مې وته کتل چې کله به د ما ته فکر نو ما به مانځ کې وته وکتل چې ورګه دا څه کوي فیضا اقبلتو کله به چې زه رامخکې شوم ما به توجه وکړه علا صلاتي په خپل مانځه چې کله به ما په مانځه باندې توجه وکړه او ما به لاندې کتل نو اقبله هغوی به مخ مبارک راوګرځو الی ما ته و اذا التفت او کله به چې ما وکتل نحوه په طرف داغه نو اعرض عني مخ به ما نه وګرځو داسې حتی تر دې پورې ذاتواله علی چې وګد شو په ما باندې ذالک دا دا وخت په ما وګد شو کم من جفوت الناس چې هغه سو چې هغه نفرت د خلکو خلک ما سره سو سختی کول او نفرت رانه کو خیر ما وی دا بس کیږي نو زما د تر زیو دوست میو ابو قتاده وی ما وی چې د خلکو مخکې خو را سره خبرې نه کوي راشه ورشه چې د خلکو نه په شیشه خو لږ را سره خبرې وکړي اوس پنځوس ورځې څوک چا سره خبرې نه کوي ډېره دغه شي راتنګ شي نو مشه ته زه روان شوم تلم تلم زما د تره د زی باغو حتی تصورتو تر دې پورې چې زه ور واوړېدم جدار حائط ابي قتاده په دیوال د باغ د ابو قتاده زما د تر زوی او زما دوستو حضرت ابو قتاده په باغ کې دن نو زه په دیوال ور ووړېدم تصورتو زه ور ووړېدم جدار حائط ابي قتاده په دیوال په دیوال دا غباغ د حضرت ابو قتاده هغه مشهور صحابي دی شاسوار وهو ابن امي او دا زما د تر زیمو د تره زوی مې مو خو دوستانه مې وسره وه و احب الناس الی او ډیر محبوب د خلکو ماته فسلمت علیه ما په سلام واچو قسم په خدای چې جواب را نک فوالله قسم په الله ما رد علی السلام هغه جواب را نک ماته د سلام د جواب د سلام یې رانه کړ. فقلت ما ورته ووې یا ابا قتاده و د تر زوی ابو قتاده انشدک بالله زه مطالبه کوم ستانه په نامه د الله مونږ وی ستا د قسمی هل تعلمونی آیا ته ما پیژنې ان چې احب الله ورسوله چې زه د الله او د رسول سره محبت کوم او بیا هم را سره خبرې نه کوي فسکت هغه چپ شو دغه ته ایمان وای د رسول الله اتباع دی فعدت له نو ما دوباره بیا خبره وکړه دته فنشدته او مطالبه مې ته وکړه قسم مې وته ورکو فسکت هغه بیا چپ شو فعدت له زه بیا دوباره شوم دته فنشدته د دنه مې مطالبه وکړه بیا چې ستا د په الله قسمی چې زما د الله او د رسول سره محبت نشته نو فقال راتوي وی دا جواب نه راکوي دا خپل عقیده ښکاره کوي الله ورسوله اعلم الله او رسول خپوي ما به وته وې کنه ولې زما د الله او رسول سره محبت نشتا زما د الله او د رسول سره محبت نشتا نو ما ته وی الله اعلم الله خپوي ټیک د الله خپوي د زمونږ عقیده ده جواب نه لیدا چې دی راته ووی چې وای تر زوی مې دی او دوست مې دی او خبرې را سره نه کوي ففازت نو روانې شولې عینایا دواړه سترګې زما د اوښکو نه روانې شوې وتولیتو او زه د هغه نه راوګرځېدم د شام نه یو کس راغلی دی د تجارت لپاره او د خلکو نه تپوسونه کوي چې هغه دغه چرته دی کعب ابن مالک خ اذا نبتیون پس ناګنا یو اوسیدون کې د شامو من انبات اهل شام داغه داغه کسانو د اهل شام د اهل شام د باشندگانو نه یو کسو ممن قدم بتوام دا د هغه خلکو نه چې هغوی راوړې وې دانې د شام نه راوړې وې بتوام دانې غلا یبیعه بالمدینه او خرصولې دا په مدینه کې یو د شام یو کسو او د شام نغوی دانې راوړې وي مدینه کې خرصولې او زما پښتنه کوي یقول او وی مې يدل علی کعب ابن مالک سوک دی چې خودنه او کی ماته د کعب ابن مالک اکاب ابن مالک بچرته ماته به سوک خو فتفق نو خلق وته دسی گئے په خلی نه وای چې دغه دی داسې کوي فتفق الناس شروع شو خلق یشیرون اله چې اشاره کولی هغه ته چې لکه دا دی یا دا دی داسې حتی تر دې پورې اذا جاءني شغراغ ماته هغه دا شامینو هغه ما ته راغی راته وی ته کابه ما وی او نو چې ګورو دفع الی کتابا ریک ما ته خط ما ته خط راک او دا خط د چا طرف نو من ملک غسان دا غباچا د غسان نه پخوا د شام چې کوم سړی به بادشاه و هغه ته به غسان وی غسان لکه د فارس هغه ته به سوي کسرا د روم هغه ته به قیصر وی د دغه هغه ته د مصر ته به فرعون وی د سه د کم سړی به چې د شام هغه ته به غسان وی د شام چې کوم لوی گورنرو بادشاه داغه طرف نه ماته خطو ما وی ګور ایمان دیته وی فیضا فیه ناګانه په دې خط کې سو اول پکې سلام کلامو سلام او درسو او لاندې مضمون دا دی اما بعد بس د سلام او درسنه وی ما ته را رسیدلې ده دا خبره چې ستاسو پیغمبر چې د ستی ډیره بیزتی وکړه او الله خو ته دونه بیزت نه پیدا کړي دونه خوار نه پیدا کړي فانه بشکا دا دغه مضمون دی قد بلغنی ما ته را رسیدلې ده ان صاحبک چې یقینا ستا د ملګری پیغمبر قد جفاک غزیاتی وکتا سره ولم یجعلک الله او الله ته نه ګرځولې بیدار هوان دار کور ته وی دلته معنی کوي زه په غزه د بیزته الله خو ته دون بیزته نه پیدا کړي ولا مزیئت او نه په زه د ضایع کېدو چې بس د سره خلک خبرې نه کوي هم داسې به ضایع شي ته دومره مشهور سړی یې مونږ لراشه چې مونږ دې قدر وکړو ورته وی مونږ لراشه چې مونږ دی قدر وکړو فالحق بنا یو ځای شه زمونږ سره نو واسکه چې مونږ همدردي وکړو تا سره ستا قدر وکړو اوهوی د غم د پاسه بل غم راغی مونږ خو نه پوهیږو مونږ له خو چې نه دلته لاړ شي بازار کې انګریزان ګرځي او هسې مونږ ته مخ راواړی دلته هم داسې دي چې چا ته مخ ورواړی دوه لشتې د دغه نه اوچت رواني وي ما ته مخ راوغړاوه خدای دې په خیر که دا تا ته چې مخ راوګرځوه بل ته ونه ګرځوه دا پتا کې د بیمانیت نښه دې لیدلې ده تاسو څه وایې الجنس یمیلو ال الجنس هر جنس خپل جنس ته اعلان کوي پاک پاک ته کوي ګنده ګنده ته کوي توبه او باسه چې دې سړي ماته مخ ولې راوګرځو دا ماته ولې وخاندل نو دیم وای په صحابه کې بل صحابي ته دا نه وای چې مال راشه او یوازې ماته وی زما خیال دی زما په ایمان کې څه کمزوري لیدلې دی دا را باندې بلغم شو چې وای زما ایمان کمزوري دی ماته کافر دعوت را کوي چې راشه اوس خو دی ما وی هغه دغه ایمانو اوس خو دی تا ته د لندن نه یو دغه وکي حکومت چې راشه د پاکستان نه ولته سره جون تیرې او زمونږ وطن ته راشه چې بنگله درکو او داسې درکو داسې درکو مونږ خو په څونه مشکتونو باندې هلته ځان رسو او دې څه وایي وایي راشه سړي ته وایي چې د خط جواب درکم د خط جواب به ورکوې وایي راشه چې د خط جواب درکم دا خط مې داسې راتاو کو اول ته تنورو په هغې کې مې ورواچو او ما وته وی لاړ شه باچا ته دی وای چې دی جواب شو خ فقلت نو ما د ځان سره وی لما قراتها هر کله مې چې دا خط پړاو کو چې و خدای دا بلغم وهذا ايضا من البلاء دا هم د یو مصیبت نه دی دا غټ مصیبت دی چې کافر ما کې زیولید ما ته دعوت را کوي کافر ته ګوره او مسلمان ته دعوت ته ګوره فتیممت بها نو ما قصد وک په دې خط باندې التنور د تنور دا تنور نه دی ښا التنور د تنور فسجرته نو هغه می اوسزو بها په دې تنور کې حد خیر اوس زمونږ سره خبرې بندې دي دا خو ټولې پنځوس دي که نه خو حتی تر دې پورې اذا مزد اربعون لیله چې څلوېښت شپې تېرې شوې لس لا پاتې دي زمونږ سره د خبرو د بندېدو څلوېښت ورځې تېرې شوې چې دویم حکم راغی زمون خزو ته چې د خپل خاوندانو سره تعلق بند کې مونږ تم دا حکم راغی چې د خپل خزو سره تعلق بند کې دا بل راغی حتی تر دې پورې ځا چا اني نو څنګه الله اذا څنګه دی اذا رسول رسول اسلام ناګنا پیغام راوړون کې د دې اول رسول معنا کوي پیغام راوړون کې ناګنا یو استاد د رسول الله یاتینی ما تراغی د پیغمبر یو استازی ما ته راغی او فقال راته وی وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرک د الله پیغمبر تا ته امر کوي ان تعتزل امراتک چې ته په ډډه شه د خپل خزینه بس د خزې سره هغه د خزو تعلق نور مساته کوروالی او دا مکوه فقلت ما وتوی په ډډه شم چې څه مطلب اطلقها طلاق یې کم اما ذا افعلو که څه وکم قال هغه وایي نه طلاق نه خو هغه دغه ورسره مه کوه د ښځې تعلق ورسره مه ساته قال هغه راته ووی دی پیغام والا چې لا تلاقوی ما بل اعتزلها په ډډه شته ولا تقربها ورته ونږدې کېږه ما دا ماته چې څنګه جواب راولېږه داسې جواب یې هغه نورو دوو ته مو لېږه هلال او مراره ته وارسل الى صاحبي او ویلېږه زما دوو ملګرو ته مثل ذلک په شان د دی فقلت لامراتي مو خپلې ښځې ته چې بی بی زا پلار کره لاړه شخه الحقی یوزې شب اهل کې د خپل اهل سره پلار کره لاړه شه فتکونی عندهم تبعی دا غوی سره حتی یقضی الله تر دې پورې چې فیصله وکړي الله فی هاذ الامر په دې کار کې قال کعب کعب وی دا هلال ابن امیه کمزور مو غریب دا سو سلوی خورز دی نه خوب کړی دی او نه دغه دی آرام کړی دی همداسې جړه جړه چې داغه خزر آلله فجاءت امرات هلال ابن امیه رال لخزه د حضرت هلال ابن امیه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقالت نو هغه وی یا رسول الله اے د الله رسوله ان هلال ابن امیه دا هلال ابن امیه چې د شیخون بوډا دی او جاړي او کزه اوس پریدم زته لاړ شم یوازې مړ بش او زائع زائع کیدون کې د ختمیدون کې دی لیس له خادم نشته د یو خادم فهل تکره نو آیا ته بده ګڼې ان اخدمه چې زه د هغه خدمت کوم قال لا وی نه خدمت یې کوه خو نور یې مه پرېږده چې کوروالي وکړي ولکن لا یقربک لیکن تا ته به نږدې کېږي نه هغه وی حضرت هغه نن په داسې حالت دی چې هغه قابل د نږدې کېدو نه دی هغه جاړي او پریادونه کوي داسې شوی دی چې بس لرګی ته جوړ دی قالت نو دی وی انه والله دی چې دی په خدای قسم ما به حرکت نشته په د باندې سه حرکت الا شی انس شتا والله قسم ما زال یبکی همیشه دی دی چې جاړي مسکان من امره دا غ وخت نه چې شو د کار د دنه ما کان هغه چې کومو هغه تاسو چې اډر کړی دی چې خبرې وسره مکوي دا غ وخت نه دی جاړي الی یومه هاذا ترنن ورځ پورې خیر دل اجازه وشوه ما پسم د خپل کورنۍ رالل چې منډه تم رسول الله ته وایا چې حضرت زما خزه دې زما خدمت کوي وی ما وته وی چې خدای په خیر کې زما خدمت څه ضرورت دی فقال لي بعض اهلي او ما ته بعض کورنۍ زما ریاضه دین دا معلومیږي چې رسول الله چې من کړی دي نو عام خلک من کړی دي ښا داغه د کور خلک نو من کړی چې د سره خبرې مکوي ځکه دی وی کنه چې ما ته بعضې کورنۍ ووی نو تاسو به سوال وکړئ چې رسول الله دوی منې کړي بیا ورته څنګه ووی نو ما وی کورنۍ منه نه وه لو استاذنت رسول الله سلام کچره ته اجازه غوښتلې وي د پیغمبر نه فی امراتک په خبره د خپل خزې کې کما از کما ازنه لکه څنګه چې رسول الله اجازه وکړه لامرات هلال ابن امیه د پاره د خزه د هلال ابن امیه ان تخدمه چې دا به خدمت کوي داغه فقلت ما وتوي والله قسم په الله لا استاذن فيها زه اجازه نه غواړم په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه چې زه اوس ورشم او زه تی اجازه غواړم چې صاحب ما ته اجازه وکړه چې زما خزه د زما خدمت کوي خدای خبر چې سره ته وي وما يدريني زنه پويګم ما يقول رسول اسلام چې سبا وي ما ته رسول الله اذا استاذنته چې کله زی اجازه غواړم دا غنه فيها په بار د خزه کې ما ته بوي ځوان سړی غټ پټ نو د ځان خدمت نشي کولی وانا رجل شاب او زه یو سړی نو جوانم مخکې سلوې خورځې وي نو لسو سره نورم کې نو پنځو شوي ها فلبست بعد ذالک نو ما تیر کړې پس د دینه عشر لیال لشپې لشپې مې نورم تیر کړې د سلوختو پسې لس نورم حتی تر دې پورې کوملت لنا یا کمولت لنا دواړه صحیح دي کمولت یا کوملت پوره کړی شوې لنا زمونږ د پاره خمسون لیلتن پنځو شپې من حین نها رسول اسلام داغه وخت نه چې نه فرمایلی و رسول الله عن کلامنا زمونږ د کلام نه فلما صلیت صلات الفجر کله چې ما اوس پنځوس شپې تیرې شوې چې دا پنځوسمه شپه خو تیره شوه نو سار مې مونځ وکړو د دوی کور لږ لرې و د جم... د مسجد نبوي نه فلما صلیت صلات الفجر کله چې ما مونځ وکړو مونځ د صبی صبح خمسین لیله په سبای د پنځوسم شپې دغه پنځوسم شپه چې پوره شو او سبای ما منځو کو نو زه د کوټې د پاسه وم او انا علی ظهر بیت او زه په شا د کوټې وم من بیوتنا دغه کوټو زمنګ نه فبین انا جالس او زه ناستم علی الحال التي پاغه حالت ذکر الله چې الله ذکر کړی دی چې ودواقت عليهم الارض بما رحبت الله زمون حالت څنګه ذکر کړی دی وای زمکه پیراتنګ وا سره دا دینا چې کولا و په مام د قصې د ټوله مدینه راتنګ وا قد واقت علی نفسی را تنگ شوی و په ما باندې زړه زما و دواقت علی الارض را تنگ و په ما زمکا بما رحبت سره د پراخینا اوس ناستم سبای منځ می کړی دی او پریشان یم اوس دلته زما د توبې د قبلېدو زیری راغلی دی رسول الله ته سار رسول الله جمع وکړه او د جمع پسې خلکو ته ووی چې مبارک هم شي الله د دغوی توبه راولېږله دا غدرې کسانو چې سمعتو ناګنه چې دی یو چغه مې واورېده سمعتو صوت صارخ ما واورېد اواز د یو چغې وهونکي ما واورید اواز د یو چغې وهونکي اوفا چې دا سړی ختلی علا جبل سلعن په جبل سلع باندې مدینه سره یو غر دی جبل سلع ته وته وی په دې جبل سلع ختلی بی اعلا صوته پوچت اواز او سوی یا کعب ابن مالک اے کعب ابن مالک ابشر خوشاله شه الله دې توبه قبول کړه غالبا دې سنه معلومیږي چې دا د مدینې نه ډیر لري وخه جبل سلا خو تاسو لیدلې ده دا تاسو ته سبع مساجد نه وایي سبع مساجد دا ډیر لري دي دا سې دي تاسو دا چې زیارتونو لځه بس کې نو هوت تسړي بوزي د هوت نبیا دغه د قبلتین تراولي بیا د قبلتین پسې چې دا سبع مساجد دي د سبع مساجد سره دا د سغر چې دا سغونډه دا اوس لګ دی خلکو لګ کما کړه دته جبل سلاوي نو دا د مدینې نه ډیر بار دی او د دین اومز لريو نو یو سړی په جبل سلا باندې وخت او आवाज کوي چې مبارک د شاکابه الله ستا توبه قبول کړه دا و نو اوفا هغه ختلی و په جبل صلعه او اواز یې وکړو علا باعلا صوته په هغه اوچت اواز یا کعب ابن مالک او شر قال دی وی فخررتو نو د خوشاله نظر پریوتم فخررتو ساجدا تاسو وای کنه خر موسی فخررت زه را پریوتم ساجدا سجده کوونکی وعرفت او اومې پیژنده چې نور څه زیری دی خو دقه دی چې ان ان قد جاء فرح چې یقینا راله خوشحالي واذن رسول الله صلی الله علیه وسلم او خبر ورک رسول الله خلقو ته بتوبت الله په توبه قبل دو د الله علينا پمنګا حين صلى کله چې هغوی مونځ وکړو صلات الفجر مونځ د سبی یا خوشاره سره خبرې نه کولې او یا خدا سې چې خلک اوس ما پسې رامنډې وي رامنډې وي چا سره سونه دي او څوک پیاده رامنډې وي مال د زیری لپاره فذهب الناس شروع شو خلک یبشرون چې هغوی موږ له زیری راکو وذهب من قب وذهب قبل صاحبیه او لاړل په طرف دغه دوو ملګرو زما مبشرون زیر ورکونکی ورکز الیا او را اوزغل او ماتا رجل یو سړی فرسن اس لاندې لیکي دا زبیر ابن عوام خو دی په اس باندې سورو ماته اس باندې راغی وسعاس ساعن او رامنډه والی یو بل رامنډه وهونکی من اسلم چې هغه د اسلم قبیله او فاوف علی جبل هغه اوخته په غر دا ډیر خيارو خلکو منډه والي چا سره سونه او چا سره پیدا او چې زیره ورکو نو دی ډیر خيارو چې زه خو منډه نشم والي نو دی په غر باندې اوخته جبل سره باندې او आवाज یې وتاو چې دا خلک رسی رسی چې زما زیره غل مخ کې ورغلی د جبل سل نه را تاواز کو بیا راغی فلما جاءني کله چې راغی ما ته الذي هغه سمعت صوته چې ما اورېدلی و د هغه اواز نو یبشروني چې ما له زیرې راکو اچا چې ما له زیرې راکو او د جبل سل نه ما ته اواز وکړ هغه راغی ما ته وای هغه اواز ما کړی وای ما وی خطا کړی دی نو نورې جامې را سره نه وي یو جوړه جامې وي ما وی ها دا واله کور ته لاړم د ابو قتاده صاحب نه مې په سوال باندې یو جوړه جامې وغوښتې هغه ما واغوستې او دا خپلې مې جامې مې په زیري کې دته ورکړې ښه فکسوته نو ما واغوستې هغه ته نه نزعت له صوبیه ما اوویستې هغه ته هغه خپلې دوه جامې زمونږ جامې دوه سی کمیس پرتوک دا غ خلکو دوه جامې به دغه وي یو لنګ یو صادر او به بشراه په سبب د زیری داغه الک نور جامې را سره نه وي والله قسم په الله ما املک غیرهما زمالک نوم بغیر د دې دوه جامونه یوم اذن په دغه وخت کې الک نو تاسو چلو کو وی واستعرت ثوبین ما په سوال غوښتې دوه جامې فلبستهما هغه مې واچولې اکابر وی چا د لزیر د راوړو د خپل وس مناسب سنت طریقه دا ده چې هغه ته زیرې ورکه زیری ورکه هغه دونه په خوشحالی تا ته راغلی دی یو زیری ورکه که نور نی یو لس روپۍ ورکه بل شی ورکه دا سنت طریقه ده څومره رسول الله هم داسې کول نور هم کول زمونږ د اکابر چې دي دوی به هم داسې کو چا به ورته زیری راوړو څه دي ښه زمونږ د اکابرو کې دی به دا کار دا زمونږ څلور مذهب والا چې دي دوی هم دا عمل به او یو واقع به استاد بیانوله د دې پورې چې زیر څوک در کې شی ورکوه او بل د دې صاحب مذهب والا نه دي دا امام شافعي او دا امام احمد او او دا حضرت امام صاحب او دا امام مالک ورې دا داسې معمولي خلک نو د دوی تاسو تاریخ وګورئ څه عجیبه خلک دي او د دوی سره خپلو کې محبت او مینه امام شافعي رحمه الله وی یو ورځ می خوب ولیدو په خوب کې می رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید داغه زیارت می وک چې خوب کې می رسول الله ولید داغه زیارت می وک نو ما ته وی اے شافی لار شا ابشر احمد علا بلوا لاړ شه امام احمد ته زیر ورکا چې پتا باندې بلوي مصیبت راځي امام شافعی ته رسول الله خوب کې وای لاړ شه زیر ورکا امام احمد ته په یو لوی مصیبت چې تا ته برازي اوس د مصیبت ته زیری وي امام شافعی رحمه الله درس کې وای چې را ما دقه سی واقع ده او امام احمد خودل تکې د عراق کې امام شافعی مکه کې دا خبر به امام احمد صاحب ته سو کورسي داغه یو شاګرد د مشهور شاګرد هغه ته وای علامه مزنی هغه به حضرت دا وزور اسوم هغه مکې نه را په مخه شو رامنډې رامنډې چې استاذ خبره ده چې راغ امام احمد صاحب سره ملاو شو امام احمد صاحب ته وایي چې حضرت امام شافعي وایي چې ما رسول الله ولید او هغه دا وی چې لاړ شه او امام احمد ته زیری ورکا چې د باندې بلوي مصیبت راځي امام احمد وی وای خوشاله شو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ما کې څه کمزوروالی محسوس شوی و چې دا امام احمد له کمزور دی مصیبت ته ټینګیږي نه رسول الله په ما کې کمزوروالی لیدلی چې امام احمد باندې به با کمزوروالی راځي او دی به ټینګیږي نه نو ځکه امام شافعي ته وویل چې منډه دې له زیرې ورکړه چې تکړه شه وده کېږه مه هلکه تاسو څه موده کېږي وده کېږه مه خیر دا خو یې زیرې ورکړه او د کمیس راوویست خپل کمیس او دې زیرې ورکوونکي ته یې ورکړه ولا سنت طریقه ده ما وی اکابر مو خو یو مولیان د بل مولیا دشمن یو او یو مولا په بل چا پسې خبرې نه کوي بل مولا پسې کوي دغه خو مونږ حالات خراب دي قوم کې الله دې دې سره کې قوم کې نقصان نشته مونږ کې ټول کمې دي دا کمیس راوړو دی سړی امام شافعی صاحب ته چې امام اصل زیر والا خو امام شافعی صاحب وی حضرت دا کمیس والا امام احمد صاحب را کړی دی او ته وی نه زیر خو تا رسول دی دا حق ستا دی خو دا خو ما وی معمولی کمیس نو د امام احمد صاحب کمیسو امام شافعی ګوره د امام احمد استاد دی امام شافعی وته یو کار وکا دا کمیس وبو کې واچو اوس ګور هغه غوست کمیس دی دا کمیس وبو کې لون کا بیا نچوړ کا دا کم نچوړ شوی او بچری دا مالره هغه هم دقسې وکړه کمیس یې اوبو کې خشک کړ بیا یې نچوړ کړ او بیا یې دا اوبه دله ورکړې امام شافعي ولګېده هغه چې څومره یې څکلی شو هغه یې وڅکلې او نور یې ځان باندې راواړولې وایي دا د هغه مبارک کمیس دی مبارک کمیس دی چې د امام احمد صاحب د بدن سره دغه شوی دی لګېدلی دی او بیا رستو په ده باندې دا به درته راشي د دین د خبرې دپاره د چې کومې سختې راکړي دي د دین سره مسله وه او امام احمد صاحب چې دی هغه به کول او حکومت د هغې خلاف شو او دا چمچمار نه دا, دا, دا چمچه چمچې ولانی دام د دغه د امام احمد خلاف غریبی رونی و په جیل کې واشه او سار به راوست په درو باندې به وو چې د دې خپل مسلې نه ووړه د بوینه تا رسول الله زیر راکړی دی چې تکړه شه بیا به دغه کسار به راوست یو ځلې په درو باندې وهو د امام احمد سے پر تو غاخ نغشو اوشلید دقه سی الله ته سوال وکړي چې یا الله ستا د دین د پاره والي کېږم برداشت کوم خدا بې پردګي مې چې ده نو دا دغه دی دا نشم برداشت کولی چې سره نه پرتوګ وخویږي بربنډېږم الله تعالی خود په خود هغه پرتوګ غټ ټینګ نو ما سي وی دا زیر ورکول دا دغه د خد سنت طریقه ده زبس دې ځای پورې بس دی اوس دا بل مرحله شروع شوه اوس دې را روان دی رسول